دغه پوښتنه دی د هغه باغ په اړه باندې کې کوم چې میوه داره وي وایي اجاره یې وشرې پر اجاره کوونکي ده او که پر خاوند باندې حضراتو د باغ اجاره غلطه ده دا اجاره نه بولي دا بیع د شمار بولي خیر خو زموږ ستاسې په عرف عادت کې وایي فلاني باغ اجاره کړي اصلي بیع د میوو ده دلته په دغه مسئله کې چې دا زمیندار دی حقیقتا عشر پر زمیندار دی په هر څو لکه چې هغه میوه د باغ خرڅ کړه یعنی ستاسو په اصطلاح په هر څو روپو چې هغه باغ اجاره کړي عشر پر دغه زمیندار پر دې مالک د باغ دی او پاتې سو هغه بل رانیون کې د میوې هغه تاجر بل کېږي هغه ته به بیا ګوري که داسې و چې د مثلا دغه مال فاضل تر حاجت و هغه کالم پر تیر سو یا نور مالونه درلود دا پیسې و هغه ته زمیږي دا نو د پور د اخلاصو دا پر هغه څلوېښتمو روپیه ده پر هغه بیا زکات راځي په خپلو شرایطو اما عشر چې دی هغه پر دا زمیندار دی پر دې مالک د باغ دی عشر هغه لسمه حصه والسلام